سلورم رکو ده سلورم رکو شروع شوا د سورۃ الشعراء تکمیل واقع سابقہ دا تکمیل د واقع سابقې دی د دې رکو خلاصہ تکمیل واقع موسی علیه السلام او بن هلاک المنکرین او بیان د هلاکت د منکرینو دی ففيه التذکیر بأیام الله دې کې د خدای په حوادثو عقوبات او پند امت حاضر من هجرت موسی علیہ السلام او بیان د هجرت د موسی سام د دین فرعونانو بل هجرت من دار کفر الى دار اسلام هجرت تیرې د دار د کفر نه دار د اسلام ته ثابت دا ثابت ومن دار الفساد الى دار الامن سنت قدیمه د دار د ام فساد د دار د امن ته سنت قدیمه من موسی علی السلام بیان د تینان د موسی علی السلام دی ونجات علی السلام وقومه دعوت حق تور که خو یو نه کو بوزه د شپې زما بندګان انکم متبعون تاسو پسې به در پېکیږي فرعون اولی که فرعون په مداینو کې حاشرین معنا دي د پیول کورو کې دیوی بلې پرې خو دی دی ګمان چې کورونو کې دي پته ولګی دا فرعون حاشرین اولی ګل لخر جمع کړ وی ویل نو لشیر جمعتن قلیل دا یو جماعت ډیر لګ فلکون ورته لګوي د په نسبت او دی موږ له غوسه کون کی نجمین حاضرون منګه ټول دې د پاره مستعد تیار خدای را د کمزوري زورور کی او زورور وته کمزوري فاتبعوا مشرقین در پیش فرعونیان په دوی پسې چې داخلي دن کې په وخت د شروع د شمس فلما ترى الجمعاني هر کله چې دو جمع یو بل لید مخکې دریاب له شاته فرعون دی اصحاب الزال ان لمدرکون من خلان دي شو ان لمغرقون من خو غرق شو چاته هلاکت مخه ته هلاکت قال کلا دغه لا یدرکونه تاسو نشی لاندې کوی د بختنی ان مې ربي سيهدين ما تر زما رب دې زر دې ما ته به هدایت طریق النجات د طریقې د نجات فاوحینا الی موسی ان درب بیاسا کل بحر موسی ته او په دمسا سره دریا فن فلقا او چې دریا او چاو ځای په ده کان کل فقطو دل عظیم و هر فرقه حصہ د دریا په شان د لوی غر سیالو به تر تو درې کې دا خو معجزه و غیب کما داخلین چا فرعون وی ورده تیاری لاری دی وردن نشو خلاص که مسامه معهو اجمعین ټول نو اکثر لدینا مومنان بیشک رب تعزیز دے غالب دے فرعون هغه کا رحیم دے رحم کن دے بنی سیل اخلاص کړم پنځم رکو شروع شو د سورۃ الشعراء کان فی ما قبلو بیان واقعه موسی علی نبینا علیہ السلام دلته بیان د واقع د ابراهيم عليه السلام دی د پاد اعداد د صفت تعزیزیت او د رحیمیت د دیرو کو خلاصہ ان فرعون کان یدعو الناس الى ربوبیته فرعون خلق بل ربوبیت تا تقلید په باطلو کې ممنوع دی په خلاف تقلید الحق فانه ضروری تقلید حق ضروری دی فان الله مذهبیت خنترت الله دینیت لا مذهبیت تیرې دا پول د لا دین نه کلا مذهب شنو لا دین بش بین دلائل توحید ما ته خبر راکې هغه چې تاسو عبادت کوئ انتم اباؤکم اقدمون تاسو استاد په خونو پر نکونو فین معدول لی الا رب العالمین دا زما دشمنان دي لا عبدهم د دې عبادت وکړو ولا تعبدوهم تاسو مې عبادت مکوئ الا رب العالمین عبادت رب العالمین الذي خلقني اگر رب چې دې پیدا کړې مو يهدين ما ته هدایت کوي پس د پیدائش نه بعد الخلق هغه چې مال طعام را کوي مال سرابي را کوي چې کله مریض شم مال شفا را کوي شان دا دی منګو په گمراه ظاهر ہے ان سبیکم برب العالمین من تاسو بر رب العالمین سره نو کومه مگر مجرمین فمالنا من شافعین نشته موږ په شفاعت کوو ولا صدیق حمیم نه دوست ګرم لکه مؤمنان د پاره کې